اوس د دې ځای ان الذين يكفرون بالله دا د دې ځای دویم باب شروع شو او دا باب به تر یو سل یو کم او یا آیات پورې 169 نمبر آیات ښا دا ترغی پورې دا باب چلیږي په دې باب کې سړي بس د یو تمونګه بحث المنافقین وی دا بحث د منافقانو دا بحث په اهل کتاب دی دا اوس د کتابیانو يهوديانو پوهچ کنه نصاراو د اغوی باب شروع شو اوس اغیم د دې قانون مخالفین دي کنه د قوانینو چې راکم کیږي شو نو د اغی بد اخلاق او بد کردار ذکر کوي او تا ته وایي چې او ته په ځان کې دارا نه ولې دوی دا کوی نه په ځان کې را نه ولې او دا تقریبا یوش نو دا غي جواب به ورکی په 153 نمبر آیات کې یسالک اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سالوا موسى اكبر من ذلك هغه جواب به ورکی دا جواب به الزامی وي دا جواب به سي الزامی بیا بر دی بل جواب ورکی په آیت نمبر یوسل دریش پیټه کې 163 کې ان اوحینا الیک هغه ته جواب تحقیقی وای ښا جواب الزامی یو یو جواب تحقیقی را بشو به هم لته بیا خا بل چې کوم ده نو په دې مینس کې بداته کار کوي چې یو دولس دا کوم د دوی مرزونه خو ذکر کوي یو ویشو خو په دې یو ویشو کې بدولس داسې ذکر کوي چې د هغه په وجه باندې الله تعالی په دې باندې حلال حرام کړو دا هغه په وجه به څه کړو حلال په حرام کړو نو دا برته ذکر کوي نو د دوی یو ویش بد خویونه یو دویم نمبر سری پکې دو جوابونه دوا دریم نمبر د دولتو بدو اعمالو د وجنه با په دوی باندې حلال حرامیږي هغه به ذکر کوي دا مطلب دا دی دی وی دا قوانین نه منم الله وی تا ته وګور دی خلی ته وګور پوه شو کنه ته خو ته خو ځان سم کا پتا کې لا د منلو د نه منلو خبره ته مو کې پتا کې خدا دا مرزونه لري ته وګور ان الذين يكفرون بالله اوس ته ته ګوره خدای دې مرزونه شماره یقینا نا کسان یکفرون بالله دا زجر دی چې کفر کوي بالله په الله باندې دا الله نه د انکار کوي ورسوله د رسولانو د الله نه کله د الله نه انکار کوي نو الله نه انکار څنګه کوي يهوديان خو الله مني نصرانيان خو الله مني الله وحده لا شريک له نه مني الله تعالی سره شریکان جوړي پوه شئ کله متصرف کله په عبادت کې کله په دعا کې کله په سکی د شریکان و سره جوړي نو په دې وجه باندې دا مشرکان دي کافران دي دوی الله نه منلې رسولان د الله خو توای منی نه رسولان دوی بعد منی بعد نه منی دا رنګ د رسولانو د رسول په صفات سم نه منی حدیث نه مانم دا جدای تراولی دغه شان ته مطلب بعض پیغمبران منی بعض نه منی و یقولون او بیا وای نؤمن ببعض مونږ ایمان راوړو په بعض رسولانو رسولانو کې بیا فرق راوړي و نکفر ببعض او کفر کو په بعض رسولانو بعض منو او بعض نه منو الله وی دای بل صفات وګورا و یریدون سلورم وګورا او دوی اراده لري ان یتخذو چې جوړ کی بین ذالک پمینز دې کې سبیل لارا وای دا په درمیانه لار باندې به مونږ چلیږي څنګه چل وکاو درمیانه لار د اقوام متحده ملل متحد چې موږ تاسو ته وایو د ملل متحد په اساده کې لیکلي قانون کې لیکلي دي چې ټول ملکونه ټول دولتونه چې د ملل متحد سره رسمي کیږي هغه په خپل قوانینو کې نرمي راولي معتدل قوانین وي معتدل هم دغه معنی ده چې د الله او د رسول والا قوانین بنه راولي هغه به سخت ښه هم دغه معنی ده ځکه دین نه نافذ کوي تاسو خیال کړی دا دین نه نافذ کوي څوک هم چې په دغه قانون باندې دستخط وکړي او وی منی دا کافر خبر اوسه کنه ولی ځکه یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا دوی اراده لري چې دغه مینس کې څه جوړه کی لار جوړه کی نو د الله او د قانون او د دې په مینس کې ته لار جوړه په مینس کې مینس مینس لار نشته ځکه که خیال مو کړی نو دغه ته څه وایي شدت پسند تندروی او دغه تخدری دي خلک مجاهدینو ته دا وی او دغه ته څوی ځان ته معتدل خلک موږ معتدلین یو موږ درمیانه لار باندې چلیږو الله وی دا درمیانه لار د کفر ده و یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک دا کسان خو سره په میان منځ کې روان دي نو په کار خدا را چې دې ته موږ خلک وایو ځکه دې په میان لار رواني ولی دا الله وی واور نو مې دا دي اولئک دا کسان چې هم الکافرون حقا دا کسان کافران دی حقا یقینا خوشوی یقینی کافر دی وای په دغه شک ونه کې ښا واعتدنا للکافرین او مون تیار کړی د پاره د کافرانو عذاب مهینا عذاب تکون کې والذین آمنو بالله اوس دا مؤمنانو صفات بیانې نو پینځم صفات دوی دا چې کافر دی ښا اوس اوس ترغیب ال توبه دی او بشارت ورکړي مؤمنانو ته والذین کسان امنو بالله چې ایمان راوړي په الله باندې ورسولي پر رسولانو د الله ولم یفرقوا بین احد منهم او جدای نه راولي په میان د هیڅ چا کې د دوی نه د دې پیغمبرانو په میان کې جدای نه راولي نو ګوره په الله ایمان راوړو کفر بالله یو نه کو پر رسولانو ایمان راوړو نو تفریقه د الله او د رسول ترمن دې رانه وستا او څه کوي ولم یفرقوا بین احد منهم نو دا نه کوي چې رسولان بعد منم او بعد نه منم او د درمیانه لار جوړوم درمیاني لار نه جوړي اولایک دا کسان چې دي سوف یوتیهم اجورهم ذره چې الله ورکی دوی ته اجرونه نه دوی وکان الله غفور الرحیم دی الله تعالی بخنه کوونکی مهربانا یسالک اهل الكتاب الزامی جواب به اوس ورکي او دا ردی غ اعتراض دی یسالک با اعتراض کوي پتا باندې ها سوال کوي د تعالی ال کتاب کتاب یا ان تنزل علیہم چې تنازل کې پدوی باندې کتابن کتاب من السماء الى اسماننا وای مونږ ته د اسمان نه څخه کتاب راوړه خو څنګه جمله واحده په یو ځل باندې راوړه دی وی دا چې کله په دوی باندې اعتراض وشو چې تاسو خو د رسولانو په میانس کې تفریقه راوستله بعضې منئ او بعضې نه منئ دوی وی هغه بعضې چې موږ نه منو ځکه هغوی موږ ته په یو ځل کتاب نه راوړی ته موږ ته په یو ځل کتاب راوړه موږ یې منو ته موږ ته په یو ځل کتاب راوړه موږ یې منو نو د دې جواب ورته الله تعالی ورکړي چې او موسی علیه السلام خو تاسو ته په یو ځل کتاب راوړو هغه مو کله منلو هغه باندې کوم بیا نور سوال نه کول یو خدا جواب ټیک شو یا دا د دوی دا کتاب په یو ځل نه غواړي دا کتاب نه غواړي دا دی وی مونږ ته د اسمان نه خط راشي څه دی راشي خط چې په هغه کې دا لیکلی چې دا زمانه دی دی وی منی دا دا باقاعده دا دا دغم کولو لکه سورته مدثر تاسو راواړوي آیت نمبر 52 تر پنل ته وګورئ ښا خوشي التبی دا ویل پوچ د اسمان نه کلاو کلاو خط هر یو تری په نوم نوم راځي چې فلانیا دا پیغمبر او معنا دا زما رسول دی دا تر نه سړي دامن ته سوچ کو ورته ښا دا تی موږ غواړو سوت بنی اسرائیل لو با سی آیت نمبر 93 بنی اسرائیل څنګه الله سم کړي ښا صحیح شو درس دریو ګورین بیا دې دې معنا باندې پوښی درې نه ښا درې نوې نمبر آیات پښه دا دا غوی در دی غدا اوخه نو د دې دغه مراد دی دا وختو کتاب قراغله او خدای داوی من السماء د اسماننا الله وی دی پتا دا سوال کوي فقد سالو موسی نو یقینا دی غوخته د موسی علی السلام نا وم صفات د دوی بدو ګورا دی غوخته د موسی علی السلام نا اکبر من ذالک لوی د دینا سی ویلو سب سوال کړو فقالو دی وی ارنا الله او خیمون تعالی تعالی جهرتن مخامخ مونږ ته الله مخامخ خو چې مونږ یې وینو الله به منو دا نه منو فاخذتهم الصاعقه نو نیول دوی تندر بظلمهم په سبب د دغه ظلم د دوی باندې دغه زیاتې کو دا ظالمانه سوالو ثم اتخذوا العجل راشه بل وګوراتم بیا دوی اونی وسخه من بعد ما جاتهم البينات پس داغه نه چراغلی دوی ته واضح دلائل پرد شرک کې پرد شرک کې ثم اتخذوا العجل او سوال دا دی چې سه خو دې مخ کې د سخی عبادت خو دې مخ کې کړو نو جواب دا غي دا چې دلته کړه ثم د پاره د تعقیبی ذکری له ثم څلور معنی می ته بیان کړی وي پوه شوي بیا دغه کار یو ګورا چې اتخذوا العجل دوی نیول اوس کې من بعد ما جاتهم البینات پس دا غي چې دوی تراغلی واضح دلایل فعفونا عن ذلک نو مونږ وتبخر وکړل دغه نه واتینا من ورکړو موسی موسی علی السلام ته سلطان مبین حجت واضحه حجت واضحه سو هغه دغه وی هغه معجزات ته موسی علی السلام بعد وی سلطان مبین روح د موسی علی السلام ډیر لوی روح وها ورفعنا فوقهم الطور راشه نه هم صفت وګورا او پورته کړو مونږه پورته د دې بنی اسرائیل نه اتورا د تور غر دا وته جواب ورکړي وو تاسو وایي چې مونږ ته په یو ځل کتاب راوړل کنه نو تورات خو په یو ځل تاسو منو نم من داغه پوجا هم در باندې غر را پورته کړي ولته کې پوه شو چې معنی یې کني معنی ورفعنا فوقهم الطور او پورته کړو مونږه پورته د دوی نه غر د تور به می ساقین په سبب د وادي د دوی وقلنا لهم راشه بل مرض وګورا مونږ دوی ته ویلو لا ادخل الباب داخل شي دروازې ته سجدن فسجد کوونکی سجده کوونکی ور داخل شي نو بیا تاسو ته بقره کې ویلو چې دوی په سجده ور داخل شو نه نه کانو یضحکون علی افتاهم کناتی سلول او دروازې ته داخلې دل چې سجده ونه کو دا را می توب وکاو وقلنا لهم من دوی ته ویلو لا تعدو فی السبت چې زیاتې مکوې په ورځ د خالی کې د هفته په ورځ احکار مکوي لا تعدو فی السبت ابن عباس رضی الله عنه معنی کوي چې مونږ ورته ویلو چې د هفته په ورځ کې د دنیا کار مکوي دای منه شروع د دینا واخذنا منهم او مونږه واستو د دوینا میثاقا غلیظا لوز لوز غلیظا سخت او پوخ پوخ لوز متغستو هغه دی پورا نکو فبما نقضهم میثاقهم نو اوس په سبب د ماتول د دوی میثاق هم دغه وعده لرا دغه وعده ټوله مات کړی دا یو ګره د بل صفت شو ها وکفرهم یو لسم صفت یو ګره او په سبب د کفر د دوی بیا آیات الله د آیاتونو د الله نه انکار کو وقتلهم الانبیاء بل صفته وګړه دولسم او په سبب د وجل د دوی پیغمبرانو لره بغیر حق بغیر د جرم شرعینا خبل وګړه وقولهم او په سبب د وینا د دوی قلوبنا غلفن وی زړه زمونږه باندې په پارتو کې مونږ ته مونږ ته مکو تقرونه مونږ ته نه پویګو یادار قلوبنا غلف زمونږه زړه ډک کی د علم نه تعالی مونږ ته اوس کیسه کې مونږ ته زما علم پوښ مون خپو یو کنه فرحو بما عندهم من العلم سوره مؤمن کې مې تویلو دوی په خپل علم باندې د نبی دراتلو سره تکبر کوي مونږ په یګو هر یو سره مونږ ته پته شته مو سره کدوانو پانه ویلی دي بل تبع الله علیها بکفرهم بلکې الله دای دغه وګوره فار لسم صفات بلکې الله مہر والد علیها په دوی په زړونو د دوی باندې بکفرهم په سبب د کفر د دوی فلا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي الا قلیلا مگر لګوندې لګوندې مطلب دا الله علا مریم په مریم بیبي باندې بهتانن عظیما بدنامه غټا دی غټه بدنامه څنګه بدنامه سورته مریم کې وراشي وی یا مریم لقد جئت شیئا فریا یقینا تا قرات دل کړي دی کار ناروا تا وتا بدکاری کړي دی نعوذ بالله لته وی وقولهم او بل ګره د دوی بل صفات او په سبب د وینا د دوی باندې ان قتلنا المسيح چې دوی په فقر سره وای مونږ وجل د عیسی مسیح عیسی ابن مریم چې زوی د عیسی او زوی د مریم رسول الله رسول د الله دی الله او سره د عمر صفات دې لپاره ذکر کړل چې د ټولو خبره ختمه کی يهوديان وی عيسى دې نعوذ بالله ولد الزنا دې الله وی ابن مريم دې نه دغه دوی وی نصارا وی الله دې ابن الله دې الله وی نه رسول الله دا الله رسول دې پوښوي و ما قتلوه الله وی وجل نه دې و ما صلبوه او نی په سلی کړه نی پانسی کړه دې ولکن شبه لهم لیکن اشتباه اچول شوی دا لهم لیکن ولکن شبه لهم لیکن مشابه ګډوډ کړ چې په دوی باندې یعنی القی الشبه علیهم په دوی باندې استبارا چول شوی دا دوی ته ګډوډ شو ما تاسو ته ویلو ا دوی هغه ملګرو چې هغه جاسوسي کوله هغه جاسوس دوی ته د عیسی علی السلام په شکل شنو دوی هغه را پانسی کړو نو بیا یې موږ عیسی علی السلام پانسی کړو و ان الذين اختلفوا فيه او یقینا کسان چې دوی اختلاف کړل فيه په بار دا هغه کې په بار دا هغه کې هغه څوک ته عیسی علی السلام دی عیسی علی السلام باره کې څه اختلاف کړو چا وی الله دی چا وی ابن الله دی چا وی ثالث ثلاثه دی چا وی د سر رسول نه يهوديان لفي شک منه خامخا په شک کې دی منه د قتل داغنا د قتل داغه په باره کې دی اوسم په شک کې دی الله وی ما لهم به من علم نشته دی دوی لره به په دې قتل دی صلی الله علیه وسلم باندې من علم کم یقینی دلیل الا اتباع الظن مگر تابعداری د ګمان دا دی صرف په ګمان پر روان دي دوی خپل اوسم شکیان دي چې را ته مونږ صلی الله علیه وسلم قتل کړو نو زمونږ ملګری څه شو اګه مونږ خپل ملګری قتل کړی نه صلی الله علیه وسلم څه شو دوی په خپل اوسم په شک کې دي و ما قتلوه یقینا الله وی دوی نه قتل کړی غی صلی الله علیه وسلم یقینا یقینی نه ده قتل کړي په شک کې یا معنی دا ده و ما قتلوه او نه ده قتل کړي دوی د عیسی علی السلام یقول الله قول اليقین الله وی وینا وینا د یقین دا الله یقینی وینا دا الله وی نه ده قتل کړي چې نه ده قتل کړي نستل شوی دی الله وی بر رفعه الله الیه بلکې پورته کړي دی الله تعالی هو دی عیسی علی السلام لرا الیه ځان تا هغه الله بر پورته کړي دی هغه نه ده دوی نه قتل کړي وکان الله عزیزا اوس چا به وی چې الله دې څنګه پورته کوي په میاس کې خو خلال او پلانې دا وسنی شروع شي الله وی یقینا وکان الله دې الله تعالی عزیزا زور اور د زور اور ما په خلاګان او ملاګانو سره یو باسم پوښې حکیما او الله تعالی حکمتون والا دې کسو کوی چې عیسی علیہ السلام پورته کولو نو زمون پیغمبر خداغه غره وغه ولې نه پورته کول الله وی دا زما خپل حکمتونه دي څوک به پورته کوم څوک بدلته دفن کیږي دا زما کار دی و ان من اهل الكتاب او یقینا بعض اهل کتابنا ها یا نشته اهل کتابنا الا لا یؤمنن به مگر خامخا ایمان نه راوړي په عیسی علی السلام باندې قبل موته مخکې د مرګ د عیسی علی السلام نه یا مخکې د مرګ خپل نه پوښوي نو دا څنګه دا چې دې مرشوي نه کنه ترغه په دې عیسی علی السلام باندې بس کوي ایمان براوړي څنګه د عیسی علی السلام د مرګ نه مخکې دا داسې چل دي چې دې کې روایت شته هغه دا چې عیسی علی السلام به د قیامت نه مخکې د ابو هريره څخه روایت ده او دا معنی چې کوم دې نو دغه نقل ده قطاده نقل ده چې عیسی علی السلام با الله تعالی د قیامت نه مخکې راکوس کینه دای تایان چې کوم شروع دي کنه عیسایانو چې مونږه قتل کې چې یو قتل کړي يهوديان وي وجل دي نو چې وی ویني نو الته بردي یقین راشي نو دی به ایمان راوړي چې نه بس دا هم غلط پوه شئ لا یؤمنن به قبل موته چې کوم ژوند دی و یوم القیامت فورت د قیامت باندې یکون وی بدا عیسی علی السلام علیهم شهیدا په دوی باندې گواه مخالف هغه مخ کې د دوی لپاره حلالو بیا الله وای ما په دې باندې د دې ظلمونو په وجه تکل حرام کړ او دا غي تفصیل بیا په سورته انعام کې راشي سورته انعام 146 آیات کې راشي وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر او په يهوديان باندې مو حرام کړو هر نکواله زناور ها وحرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا علیهم شحومهما او د غواګانو نا او د غرنګي د چانا د ګډو نا مونږه حرام کړو په دوی باندې واز دي داغي واز دي په حرام نه ها شحومهما الا ما حملت ظهورهما مگر هغه چې پورته کړي شاګانو داغي پملا ډو کې پوره کما واز داغه ته جایز او الحوایا یا کما تاویل کلمونا او مختلط بعظم یا کما پاډو کی دن نور نور غلی هغه واد تعالی لوا دا نور می په حرام کړي ولی ذالک جزایناهم ببغیهم الله وی دا بدل ور کړو موږ دوی ته په سبب د بغاوت ته دوی در دوی بغاوت ځکه په حرام کړو دې ته تحریم بغی وی خان حرمنا علیهم طیبات حرام کړو موږ په دوی باندې پاک سیزنا حلال سیزنا او حلت لهم چې مخکې حلال وو دوی لپاره و به صدهم عن سبیل الله اوس نور اسباب وګوره او دا په سبب د ګناه په سبب د بندول د دوی خلق لرا عن سبیل الله دلال د الله نه دای بل شو اتلسم دی او په دغه باب کې کوم دا نه هم شو کثیرن ډیر دغه دغه باب باندې خو پوه شئ کنه چې د تحریم د پاره چې دا حرام شوی دی چې د نظر لپاره دولت اسباب بیانې او ټول چې بیا راځم کې نو بیا سور دی وشتي کثیر اندیر تینا واخذهم الربا بل ګورا په سبب د نیولو اغستلو د دوی الربا سود لرا دای بل مرزو وقد نهو عنه او حال دار چې دوی منع کړی شو د دې سودنا واکلهم اموال الناس او په سبب د دې په سبب د خوړو د دوی مالونو د خلکو لرا بل باطل په ناروا طریقو رشوتونو وغیرہ سره اوس وی لکن الراسخون په دې کتابیانو کې خلک خلک مشته اولی نشته لکن الراسخون فی العلم لیکن هغه مضبوط خلق په علم کې منهم د دوینا مضبوط خلق سدي الذين لا يتبعون المتشابهات ها ولا ولا في قلوبهم زيغ نه پزونو کې کوګوال شته او نه متشابهات او ګډوډ پس رواني نه نه والمؤمنون او مؤمنان چې دي یؤمنون بما انزل الیک ایمان راوړي پاک سبحان دی پاک کتاب باندې چې نازل کړی شوی تا تا و ما پاک کتابونه باندې انزل من قبلک چې نازل کړی شوی دی مخکستانه والمقیمین الصلاۃ او خاص کوم د راوی نه پابندی کوونکې د منځو والمؤتون الزکات او ورکوونکې د زکات والمؤمنون بالله ایمان راوړي په الله باندې ول یوم الاخر فرض رستنی باندې اولایک دا کسان چې سنؤتیهم اجرا عظیما ذره وربکم دوی ته اجر لوی دا ورته تر دې پورې دوی نه سم سم دغه په وکړه هغه چې دوی وی مونږ ته کتاب تراک کنا جملتن واحدتن نو دای پر دونه شروع کړ پوه شو نو دا تر دې پورې یویش مرزونه د دې ذکر کړ ما تاسو کله کتاب منلې وې کپ یو ځل راغلې دی او کله لګ راغلې دی تاسو کله کتابونه منلې اوس داغي خبري یو جواب الزامی شو جواب الزامی دغه چې تاسو خو دا کړی دي دا کړی دي دا کړی دي پوه شو اوس ورته وای چې ها جواب تحقیقی ورکړي جواب تحقیقی دا دی چې د نبی علی السلام وحی چې دا د نور پیغمبرانو د وحی غونته ده نور پیغمبرانو ته هم وحی شوی دا که یو تورات تاسو یادوي چې هغه په یو ځل راغلی و نو داسې نور کتابونه هم لګ لګ راغلی او د تورات نه هم مخکې موسی علیه السلام ته وحی لګ لګ کېده صحیفې راتلی کنه هغه لګ لګ راتلی نو دا څه خبره ده چې تاسو مطلب دا دی چې دا خبره کوي چې په یو ځل د کتاب راشي نو یو دا دی دویمه خبره دا ده چې د دو وحی د نور پیغمبرانو د وحی غونډه ده نور پیغمبرانو هم وحی راوړل د مقصد د پکې توحید مقصد د پکې توحید دم وحی راوړل دا مقصد پکې توحید دی نو بس خبره یو ده ولې تاسو انکار کوئ ان او حینا الیک یقینا موږ وحی کړی د تا ته کما او حینا لک څنګه چې موږ وحی کړی وا الی نوح نوح علی السلام ته والنبیین او هغه پیغمبرانو ته من بعده پس د نوح علی السلام نه نوح علی السلام نه ولې شروع وکړه ځکه چې هغه اولا وحی د شرک په مقابل کې هغه تشویوا د شرک په مقابل کې اوله وحی جاته شوی وا نوح علی السلام ته دا هغه نه مخکې شرک نو واوحینا الی ابراهیم او موږ وحی کړی و ابراهیم علیه السلام ته دا ذکر ذکر کړي دا دوی وی زمون پیغمبر دی و اسماعیل اسماعیل علیه السلام و اسحاق اسحاق علیه السلام ته و یعقوب یعقوب علیه السلام ته والاسباط او هغه ډلو د پیغمبرانو ته یا قبایل د بنی اسرائیل ته و عیسی عیسی علیه السلام ته وحی شی و و ایوب ایوب علیه السلام ته شی و و یونس یونس علیه السلام ته شی و و هارون هارون علیه السلام ته و سلیمان او سلیمان علیه السلام ته الله ما وحی کړی و واتینا داوود زبورا او ورکړ نو داوود علیہ السلام ته زبور کتاب دا په خاص ذکر کولی دی د پارا چې ګوره دا د داوود علیہ السلام فضیلت په حکومت نو هغه په دی وحی باندې په زبور کتاب باندې دی طرف ته اشاره ده او دغه کې وته وی چې د ټولو پیغمبرانو ته وحی کیدا دا ته لګه لګه کی و یو دیمه خبره دا ده چې وحی کې ورته کیدنه مقصد یو د د وحی چې کوم مقصد دی دا غي د وحی هغه مقصد خو لم نقصصهم علیک چې مونږه بیان نه دی کړی دا غي پتا باندې پتا باندې مونږ دا غي تفصیلی بیان نه دی کړی خو شي تفصیلی معلومات تا ته دا غي نشته دلته یو دا معلومه شو چې نبی علیہ السلام تر ټولو پیغمبرانو معلومات نه ونه په دې باندې سوال لازم سوال دار دي چې نه حدیث کې قران غلی چې حدیث کې قران دي چې نبی علیہ السلام ته پته و چې پیغمبران دومره دی یو لاک سلیری زره کم او بیش یا دولکا دار غلی دي نو دا به څنګه چل کیږي جواب دا غي دا دی چې ایو خو روایت ضعیف دی روایت سره ضعیف دی دواړه دویمه خبره دا ده چې کم راغلیم دي نو هغه تفصیلی حالات نه بیان شوی او صرف دومره پته وته لګی چې دومره پیغمبرانو ورسول الله نقصهم علیک وکلم الله موسی او خبرې کړې وی الله تعالی موسی علی السلام سره تکلیما خبرې کول الله تعالی د موسی علی السلام طرف کې خبرې کړې وی نو دا څه لګي لګي خبرې موسی علی السلام باندې وی باب تفیل لګي لګي خبرې کړې وي لګ لګ وحی غتم راغلی وا نو تاسو ول انکار کوئ د لګي لګي وحی ناغي نه مخکې صحیفه لګي لګي راتلی رسولان دا رسولان چې او حینا الی رسولن مونږه وحی کړو وجه رسولان ته مبشرین په داسې حال کې چې زیر ورکوونکو مؤمنانو ته و منذرین او يرونکو کافرانو لرا صد فارم دا وحی کولا لالا یکون للناس دې لپاره چې نشي د پاره د خلکو علی الله تعالی باندې حجت اعتراض دا سمانا یا لالا یکون للناس دې لپاره چې نشي خلق لرا علی الله دا الله په دربار کې حجت بانا چې سبا بیا بهانی نه کوي رسولان می دې د پار راولېګل دا بانی بیا نه کوي څنګه بانی سورته طه 14 مې پار راو باسي یو سل سلور دیر شمایاتم زب زب بس ختمیږي چې پاره شوه په دغه آیات نه په یو مخ کې باندې اعدام وکړو وګوره خبانه دا دا ولو ان اهلکناهم الله وای کچرته ما دوی هلاک کړیو بعذاب طغى عذاب سرا من قبلی مخکې دی رسولنا لقالوا نخامقا دوی بوي ربنا اے رب زمونږه لولا ارسلت الینا رسولا ولتا مونږ ته نه راغی رسول فنتبع آیاتک نو موږ به تابع شو د آیاتونو ستا من قبل ان نذل ونخزا مخکې دا غینه چې موږ ذلیل شو او شرمېږو موږ به دا غینه مخکې مخکې موږ به منلو کنه دا ابتدا باندې به بیا کې په قیامت کې نو الله وې دې بانو ته نه پرېږدم ما رسولان نه ولېګل چې چا باندې پاتې نشي خا وکان الله عزیزا حکیما دی الله تعالی زور ور او حکمت والا لكن الله یشهد لیکن الله گواہی کوي که دوی نه منی کتاب نه دی منی الله وی زی زی ته بیان کوم چې دا حق دی لیکن الله لیکن الله تعالی یشهد گواہی کوي بما پاک کتاب باندې انزل الیک چې نازل کړي دی تا تا څنګه گواہی کوي انزله بعلمه چې دا نازل کړي دی الله تعالی دا کتاب بعلمه په داسې حال کې چې دا کتاب مشتمل دی په علم د الله د الله په علوم مشتمل دی دې ته د بندګانو علمونه نه رسیږي یو معنی دا ده دوی معنی دا ده انزله بعلمه نازل کړ دی الله تعالی په داسې حال کې چې بعلمه چې الله پو یو په دې خبره باندې چې ته دې اهلی چې ته دې اهلی علی حال انک اهل علی حال ان انه يعلم انک اهل له دریم معنی دا دا انزله بعلمه نازل کړ دی الله تعالی بعلمه علی حفظه چې هغه پوهه دی په حفاظت د دی باندې وکانه الله علی کل والملائکه ملائکه یشهدون هغه گواہی کوي وکفا بالله شهیدا ک ملائکه گواہی نه کوي نو الله وی غدم نه کوي الله تعالی دی کافی گواه کفا کافی دی الله تعالی شهیدن گواه ان الذين كفروا یقینا کسان چې کافران دي او تقوی پر کوي وصدوا عن سبيل زجر ده او صدوا عن سبيل الله او بنديږي دلال د الله تعالی نه وقد ضلوا ضلالا بعيدا یقینا دوی گمراه شي دي په گمراهي لري سره د حق نه ان الذين كفروا یقینا کسان چې کافران دي وظلموا او ظلم کړي دي سخت شوی دي په کفر باندې عناد کړي دي لم يكن الله ليغفر لهم نو نه دی الله تعالی چې بخنو کې دوی ته ولا ليهديهم طريقا او نه خي دوی ته لاره الا طريق جهنم مگر خي ورته لاره د جهنم د جهنم لار باندې به روانې پاګه به خالدین فیها بدا دوی به همیشه په دې جهنم کې وکانه ذالک علی الله یسیرا او دې دا کار په الله تعالی باندې آسان دا الله تعالی سره مقابله نشي کولای دی الله تعالی به دغه شان دې جهنم ته سکی ورځي به ورتا د دې ځای پورې دا دویم باب برابر شد دی سي په دې باب کې سو د يهوديانو با او د نصارا او بحثو هغه انکار کول د کتاب نه یو شرزالتونه دا وی ذکر کړ او بیا دو جوابونه ورته ورکړ چې هغه وی ته مونږ ته په یو ځل کتاب راوړه نو یو ځل ورته وی تاسو شرمېږئ نه چې تاسو دا خبره کوي موسی علی السلام ته په یو ځل راوړه تاسو منلې دویم ځل ورته وی چې نه د دې کتاب چې کوم دی د د وحی د نور پیغمبرانو د وحی نه بدل نه ده د هغه غوند وحی چې کوم دنو هغه تاسو سره وړي ده بیا د پیغمبرانو د راتلو حکمت بیان کو او د هغه وجه بیان کړه او د هغه نه پس د قران صداقت ذکر کړو او د هغه نه ورسته تخویف ورکو منکرینو ته